د لماره وېبپاڼې درنو مینوالو، د عزم د مبارکو عملیاتو په ګړندي بهیر کې د هېواد د نورو سیمو په شان په شمالي ولایتونو کې هم لوی الله جل جلاله د افغانستان د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو ته ستر فتوحات ورنصیب کړل او د الله تعالی په کامل نصرت د فتوحاتو دا لړۍ لا همروانه ده. د افغانستان په شمال کې فاریاب، سرپل، غور او بادغیس ولایتونه د ګران هېواد د هغو ولایتونو له جملې څخه دي چې د عزم عملیاتو په ترڅ کې په کې د اسلام او خاورې دښمنان سخت وټکول شول او ډېرې سیمې یې له ناپاک شتون څخه پاکې کړل شوې. د هېواد په دغو سیمو کې د مجاهدینو د پرمختګونو، د اسلامي امارت د اداري نظم او هر اړخیزو معلوماتو لپاره مو د افغانستان د اسلامي امارت د نظامي کمېسیون د فاریاب، سرپل، غور او بادغیس ولایتونو د نظامي حلقې له محترم مسؤل الحاج مولوي ندا محمد ندیم صاحب سره تفصیلي مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړوو. محترم حاجي مولوي صاحب ستاسو د حلقې په اړوندو ولایتونو کې له تازه فتوحاتو به یې پیل کړو. په تیرو څو ورځو کې که په نوموړو ولایتونو کې د مفتوحه سیمو په اړه معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر بالجهاد والصلاة والسلام على نبي الملاحم وماحيل الحاد وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهدهم في دفع الشر والفساد اما بعد ستاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې د ناصر رب جل جلاله په نصرت او د قدرمنو مسئولینو مجاهدینو په ښه نظم او د عامو مجاهدینو په فداکارۍ او قربانیو باندې الله رب العالمین د دې یوې هفتې په جریان کې مجاهدینو ته په یادو ولایتونو کې ګډ فتوحات ور نصیب کړل د سریپول ولایت د کوهستانات ولسوالۍ په مکمله توګه فتح شوه د فاریاب ولایت د خواجه نموسا ولسوالي او د ګورزوان ولسوالي فتح شوه او د بادغیس ولایت د سنګ آتش د ولسوالۍ مربوط پراخه سیمه د مجاهدینو کنټرول او تسلط کې رااله که مهرباني وکړئ د فتح شویو ولسوالیو او سیمو د فتح جریان او تفصیل له درنو اورېدونکو سره شریک کړئ. د عملیاتو جریان داسې وو چې دوه میاشتې مخکې مجاهدینو د سریپل ولایت د کوهستاناتو پر ولسوالۍ باندې عملیات وکړل لله الحمد والمنه چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې ولسوالي د مجاهدینو په لاس باندې رااله ولسوالي فتح سوه او دښمن ته درانه تلفات مالی او جاني ورسېدل خو تر فتحې وروسته د لږ وخت په تېرېدلو باندې بیا دښمن عملیات شروع کړل د ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره چې هغه عملیات تقریبا یوه میاشت دوام درلودی د غټې قوې سره د مجاهدینو مقابل کې وجنګېدل مجاهدینو د لوی رب جل جلاله په مرسته باندې دښمن ته ماته ورکړه د لغمان د درې د طرفه څخه چې هر څه کوشش او طاقت د دی وو که تیارو عملیات و کې زمینی د ټانګانو عملیات و کې د اربکیانو عملیات و دا ټول عملیات د شکست سره مخ شو خو کله چې سیمه ته دوستم رالی پاریاب سیمه ته دوستم رالی بیا د پاریاب څخه سریپل ترالی د دوستم سره خو تقریبا که سړی وایي د نیم افغانستان طاقت د ځان سره ملګری کړی وو سیمې ته راغلی وو او په زرها و اربکیانو سره وه بیا چې کله سیمې ته راغلی په دې خاطر باندې چې د مجاهدینو خوږ رانه سي مجاهدینو ته مشکل ونه رسیږي نو مشرانو ملګرو سره په مشوره باندې دا مناسب وبلل سوه چې مجاهدین څه عقب نشیني وکړي سیمه د څه وخت لپاره پرېږدي نو فقط هغه د ولسوالۍ تعمیر او هغه ولسوالۍ مرکز مجاهدینو پرېښوي مجاهدین د ولسوالۍ شاوخوا چې کومه سیمه ده په هغه سیمه کې ځای پر ځای سول د هغه څخه تقریبا 25 ورځې یا شل ورځې ولسوالي د دې په لاس کې پاته وه اته ورځې مخکې بیا مجاهدینو د کوهستاناتو پر ولسوالي باندې نوي عملیات پیل کړه د بیرته نیولو دپاره چې هغه عملیاتو تقریبا دوې ورځې او یوه شپه دوام درلودی د عملیاتو کیفیت داسې و چې مجاهدینو د شمال د طرفه څخه د ګنجیا او قرغان پر استقامت باندې عملیات پیل کړه د جنوبي غرب د طرف څخه د خوال پر استقامت باندې عملیات پیل کړه او په خپل د ولسوالۍ پر مرکز باندې عملیات پیل کړه چې د الله جل جلاله په کامل نصرت باندې ولسوالۍ بیرته فتح سوه د مجاهدینو په لاس کې راغله او د دغه فتحې په جریان کې دښمن ته لله الحمد بېشمېره زیان او تاوان ورسېدی تقریبا پنځه ویشت کسان مړي یې د جنګ په ساحه کې پاتې سول چې په هغو کې اربکیان وو ملیان وو د استخباراتو خلک او پولیس دا شامل دي او تقریبا د پنځه ویشتو په شاوخوا کې یې پولیسو او مزدور عسکر چې دي هغه د مجاهدینو په لاس کې اسیران سول او په ګڼ شمیر باندې مهمات او نظامی وسایط د مجاهدینو لاس ته رااله هغه نظامی وسایط تعداد یویش دی شپاړس رینجر دي پنځه ټانګ دي او څلور موترسایکل دي او ګڼ شمیر اصلي هم د مجاهدینو لاس ته رااله چې په هغه کې پنځه میله داشکه ده درې د هوان توپونه دي، دوولس میله سخیلان دي، دوه راکټه دي او پنځلس میله مختلف النوع اسلحه د مجاهدینو لاسته راغلي او د مهماتو تعداد یې تقریبا لس لینجره مهمات مجاهدینو دغه د جګړې د میدانه څخه انتقال کړي خپلو محفوظ سیمو ته رسولي او د فاریاب ولایت د دوو پتاسو ولسوالیو د خواجه نموساو او ګرزوان د عملیاتو جریان داسې و چې هممهاله وړمه ورځ سهار پر دواړو ولسوالیو باندې کار شروع سو تر یوې ورځې مقاومت وروسته د پنجشنبې مازګر ته الله جل جلاله دواړې ولسوالۍ د مجاهدینو لاسته راوړې او دواړې ولسوالۍ فتح سولې د خواجه نموسا ولسوالۍ د عملیاتو طریقه داسې وه چې پر اته بجې سهار عملیات شروع سول دغه عملیات د ولسوالۍ پر تاسیساتو باندې او د ولسوالۍ مربوط چې کومې امنیتي پوستې وې پر دې باندې شروع سول چې در ماښامه یې دوام وکړي او دغه پوستې چې د ولسوالۍ مربوط پوستې وې دا ختمې سوې ماښام ته د ولسوالۍ تعمیر و بازار دا منطقې فتح سولې خو ځینې مهمې نکتې لا د دښمن په لاس کې پاتې وې د شپې په تېرېدلو سره په سهار کې بیا مجاهدینو پر هغو نکتو باندې هم عملیات شروع کړل چې ماپښین ته په مکمله توګه د ولسوالۍ ټولې پوستې ختم شوې او تعداد د پوستو تقریبا څوارلس پوستې وې هغه ټول د مجاهدینو په لاس باندې د مابینه ولاړل په ولسوالۍ کې داسې یو نقطه نه سوه پاته چې هغه دې د دښمن په لاس کې د مجاهدینو کمربند تقریبا د میمنې ښار ته رسېدلی د میمنې د ښاره پرې مجاهدین په مخ کې داسې د یو مزاحمت نقطه نه لري ټوله سیمه مکمله د مجاهدینو په لاس کې ده لله الحمد ټولې هغه د مزاحمت نکتې د مابین تللي او د دغه فتحې په جریان کې دوه اویا کلي په خپله د ولسوالۍ تعمیر او دوه مهم بازارونه کومنداني دا ټول د مجاهدینو په لاس راغلي د دشمن څلور جسدونه د جګړې پر میدان باندې پاتې شوي دي دوه ټانګونه تخریب شوي دي او زخمیانو تعداد خو دومره ډېر دی زموږ د معلوماتو پر اساس باندې چې د میمنې په روغتون کې چې کوم عام خلک واغې ټول د عام عام مریضان یې د روغتون څخه جواب کړي یوازې یې خپل ټپیانو ته روغتون فارغ کړي تعداد د زخمیانو یې دومره زیات دی او غنایم چې الله جل جلاله مجاهدینو ته د خواجه موسی په فتح کې نصیب کړي یو رینجر د مجاهدینو لاسته راغلی، پنځه موټرسایکله د مجاهدینو لاسته راغلي او ګڼ شمېر مهمات د مجاهدینو لاسته راغلي او د دغه عملیاتو په جریان کې لله الحمد یو مجاهد لا هم شهید نه لرو مجاهدین مو ټول روغ سلامت دي فقط درې کسان مجاهدین سطحي زخمیان دي سیمه الحمدلله چې کله مجاهدینو فتح کړله د ولس هم ډیر پراخ ملاتړ د مجاهدینو سره سو او په ډیره خوشحالي باندې ډیر ښه استقبال د مجاهدینو وکي او ټول په غټ جامع جماعت کې د خواجه نموسا ولسوالۍ راجمع سوله د نوي امیر المؤمنین حفظه الله سره خپل بیعت اعلان کړي په لوړ اواز باندې د اسلامي امارت څخه خپل حمایه او همکاري اعلان کړله او اوس د پاره الحمدلله په سیمو کې وضعیت ډیر نورمال دی هیڅ د تشویش شی نه لرو مجاهدین کوشش کوي چې نور هم د دې ولسوالۍ د حفاظت لپاره امنیتي تدابیر نور هم پر کار واچي او د ګرزوان ولسوالۍ عملیات چې د خواجه موسی ولسوالۍ د عملیاتو سره یو ځای شروع شوي وه د هغو عملیاتو جریان هم داسې و چې مجاهدینو خپل عملیات د تګابي ایشان د سیمې څخه شروع کړل د شپې در دوه بجو پرې دوام درلودی په دغه عملیاتو کې مجاهدینو تقریبا ګرزوان ولسوالۍ مربوط سیمې ډېرې سیمې لاسته راوړې حتی چې مجاهدین د ولسوالۍ تعمیر ته ودرېدل فقط د جنگ نقطه د ولسوالۍ تعمیر سو سهار بیا د مجاهدینو تصمیم سو د ولسوالۍ پر مرکز باندې د ماپښین په وخت کې مجاهدینو د ولسوالۍ پر مرکز باندې عملیات پیل کړه چې تر لږ مقاومت وروسته د ولسوالۍ مرکز هم د الله جل جلاله په نصرت باندې د مجاهدینو په لاس رالی او سیمه ټول د مجاهدینو په قبضه کې سوله ولسوالي ټوله فتح سوله داسې یو نکته نه سوه پاته چې هغه دې د مزاحمت او د مقاومت نکته وي او په دغه عملیاتو کې تقریبا شپږ کسان یې پکې مړه سوي دي چې په دې کې دوه غټ قومندانان دي او دولس موترسایکله غنیمت سوي دي یو رینجر غنیمت سوی دی مختلفو نوع اسلحه غنیمت سوې او ګڼ شمېر مهمات د مجاهدینو لاسته راغلي او د مجاهدینو په طرف کې دوه قدرمن مجاهدین په شهادت رسېدلي الله رب العالمین دې د دې شهادت قبول کړي او درې کسان زخمیان شوي او ولسي ملاتړ الحمدلله د مجاهدینو سره سل په سل کې دي کله چې مجاهدین سیمې ته رسېدلي ولسوالۍ ته رسېدلي په دومره زیات شمېر باندې خلک راجمع شوي چې سړی دا فکر کوي چې دا یو غټ غټه جلسه ده یا د عیدګاه یو غټ پروګرام دی په داسې اندازه باندې خلک راجمع سوي او ټولو د خوشحالۍ اظهار کړي ټولو مجاهدینو ته د مهمانۍ او د میلمستیا ترتیب جوړ کړی وو مجاهدین هم خوشحاله وو ولس هم خوشحاله وو نور د دشمن هغه مختوره څیرې د دې سیمې څخه الله جل جلاله لیرې کړلې د اسلامي امارت سپین بیرغ پر دې ولسوالۍ او پر خواجه نموسا ولسوالۍ باندې ورپېدی او د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ چې کومې مفتوحه سیمې دي تېره ورځ فتح شوې دي مرو ده مبارک شاه دی درګوشبند دی چارتنګی دی دا سیمې ډېرې پراخه سیمې دي او د بادغیس ولایت مرکز کلاینو ته ډېرې نږدې سیمې دي مهمې سیمې دي تر لږ مقاومت وروسته لله الحمد اربکیان یې ټول تښتېدلي سیمه مجاهدینو ته پاتې سوې مجاهدین په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي کم د مقاومت او د مزاحمت علامه په سیمه کې نسته سیمه مکمله د مجاهدینو په کنټرول کې راغلې بله محترمه جمولي صاحب د کوهستاناتو ولسوالۍ د فتحې په اړه تاسو د دوستم د راتګ خبره هم وکړه څرنګه چی دوستم اوس مهال د کابل د مزدور رژیم د مشر مرستیال دی، ستاسو په نظر دوستم ولې د نورو سیمو پر ځای یوازې فاریاب او سرپل ته د جګړې لپاره راغلی؟ هغه وجه دا وه چی د فاریاب ولایت او د سرپل ولایت مجاهدینو په دغو دوو ولایتونو کې ډیر فتوحات درلودل، کامیاب عملیات یې درلودل، نو دوی پر دې باندې وبېرېدل چې داسې نه چې د سرپل ولایت او د فاریاب ولایت سقوط وکړي هغه د فتوحاتو جریان داسې و چې تقریبا دوې میاشتې مخکې د سرپل په ولایت کې د اوقافو سیمه ورته وایي چې ډېره سرسبزه سیمه ده ډېره مهمه سیمه ده دا مجاهدینو فتح کړله او بل د قتکلا په نامه باندې سیمه دا ډیره مهمه او سرسبزه سیمه ده دا د مجاهدینو په لاس باندې راله فتح سوله بیا پر هغه سیمه باندې دی ډیر کوشش وکړي چې دا سیمه بیرته د مجاهدینو څخه لاندې کې وینیسي تر هر څه کوشش وو تر هر څه فشار وروسته بیا هم ونه توانېدل چې دا سیمه د مجاهدینو د لاسه وباسي سیمه د مجاهدینو په لاس کې پاتې سول همدا ډول د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ مربوط د قرایي سیمه چې ډیره مهمه سیمه ده او په تیرو کلونو کې هم مجاهدینو څو څو وارې پر دې سیمه عملیات کړي وه خو د مجاهدینو لاسته نه ورغلې په سږ کال کې چې مجاهدینو عملیات وکړه د قرایي سیمه یې مکمله توګه باندې فتح کړله د مجاهدینو په لاس کې راله مجاهدین تقریبا د المار ولسوالۍ مرکز ته ودرېدل. همدا ډول د قیصار ولسوالۍ د تویمس سیمه او نورې مهمې سیمې دام د مجاهدینو لاسته رالې او دغه ډول د فاریاب ولایت د استانې سیمه چې د شیرین تګاب مربوط سیمه ده او ډیره مهمه سیمه ده او ډیره پراخه سیمه ده دام د مجاهدینو لاسته راله تر دغه فتوحات وروسته بیا د دې ملیشو سره دا فکر پیدا سو د هغه وکیلانو ولسوالانو سره دا فکر پیدا سو چې نور به د فاریاب ولایت سکوت کوي سریپول ولایت به سکوت کوي نو ځکه یې پر دې باندې نارې جوړې کړلې د کابل پر فاسد د رژیم باندې نارې جوړې کړې چې تاسې زموږ سره همکاري او کومک وکړي نو په دې وجه باندې بیا دی فاریاب سرپل ته د عملیاتو تصمیم ونیوي او یو وجه دام ده چې دا د سرپل فاریاب سیمه د دوستم د هغه پخوانی واکمنی سیمه دي هغه پخوا چې دی کم پاسید دوران ده دو هغه ملیشي وو د ګیلمجم په نامه باندې چې د کم خلک درلودله او په دې سیمو کې ډېر وحشتونه ډېر ظلمونه پر مؤمنانو باندې کړي وه نو دی دا هدف هم درلودی چې بیرته خپله زړه واکمني په دې سیمو کې رانوي کې هغه مرال بایللي اربکیان یې ته بیرته روحیه ورکړي خپل اقتدار وساتي د کابل در ادارې څخه ماسیوا د هغه څخه بالا باید دی یو شخصي نفوذ هم په داسې سیمه کې ولري په دې خاطر باندې د سیمې ته رالی او په دې سیمه کې عملیات شروع کړل فاریاب او سرپل ته د دوستم جګړه ییز سفر کورنیو او بهرنیو مطبوعاتو د خپلو تبلیغاتو له لارې په پراخ ډول بدرګه کاوه او ده هم هره ورځ د لویو کامیابیو دعوې کولې حتی چې یوه ورځ یې اعلان وکړ چې سبا زه فاریاب د ټول افغانستان په سطح با امنه ولایت اعلانوم که تاسو مهرباني وکړئ د دوستم د ادعاو او تبلیغاتو په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. د دوستم د ادعاو او تبلیغاتو په اړه باید ووایم چې د ده تبلیغاتو خو پر مجاهدینو باندې لله الحمد هیڅ منفي اثر نه درلودی هغه په دې خاطر باندې هم چې مجاهدین چې جهاد ته ولاړ سوي جګړه او مقابله د دوی سره عقیدوي ده د الله جل جلاله د دین په خاطر باندې ده او په جهاد کې مقاصد مجاهدینو ته معلوم دي چې یا د دشمن شکست دی او یا شهادت دی نو شهادت هم د مجاهد د پاره پخري او د دشمن شکست خو هم د مجاهد د پاره مقصد دی او بیا د داسې دشمن سره مقابله چې هغه په فساد او په کوپر کې اوج ته رسیدلی او د داسې دشمن سره مقابله چې هغه په خپل پیغاماتو کې په صراحت باندې وایي چې امریکایانو ته دا وایي چې تاسو که داسې سرسخته دشمنان لري چې طالبان دي د هغه سرسخته دوستان هم لري چې زه خپل ځان ور یادوي دوستم چې زه ستاسو سرسخته دوست یم او بیا دی په خپل پیغاماتو کې دا وایي چې زه به د طالبانو څخه د امریکایانو انتقام اخم د داسې دشمن په مقابل کې د مجاهد روحیه باندې د د تبلیغاتو د د وجود اثر خو نه کوي بلکې مجاهدین چې د نورو دشمنانو مقابل کې په کومه روحیه باندې جنګیږي د ده په مقابل کې تر هغه په ښه روحیه او په ښه استقامت او په ښه جذبه باندې مقابله کوي، نو پر مجاهدینو باندې د ده د تبلیغاتو او د ده د راتګ هیڅ منفي اثر نه وو او نه مجاهدینو الحمدلله کم په مجاهدینو کې کم ضعف او کمزوري نه ده راغلې لیکن هغه مسلمان ولس ځورېدلی ولس هغه داسې و چې دغه جابر ظالم د وخت څخه په دې سیمه کې قسم قسم ظلمونه بې ناموسۍ چور چپاول کړی وو نو مسلمانان د خپل عزت د ساتلو او د خپل ابرو د ساتلو په خاطر باندې چې کله به د کومې سیمې ته راتلی د هغه سیمې څخه به مسلمانانو کډې بارولې هغه سیمه به یې پرېښول عام ولس څه په تکلیف وو خو مجاهدینو باندې لله الحمد د ده تبلیغاتو او د رسنیو بدرګه د دې اثر پر مجاهدینو باندې هیڅ نه وو که اثر و یوازې پر هغه مسلمان ولس باندې وو مسلمان ولس د ده په دې راتګ او د رسنیو په دې تبلیغاتو باندې هغو ته څه ناڅه مشکلات ورسېدل د مجاهدینو مقابل کې د ده تبلیغاتو څه اثر نه دی کړی او پاتې شوه د ده عملیات چې په سیمه کې کول د ده د راتګ په وخت کې چې کوم عملیات سوي دي مکمل د مجاهدینو د شهیدانو تعداد که یاد کو شپږ اووه کسان به لابد شهیدان نه لرو او د ده په وجود کې چې د دشمن خوږ دی تقریبا تر دېرش څلوېښت کسان یې زیات مړه سوي او زخمیان سوي دي په دغه حالت کې چې دی هم په سیمه کې موجود او د مجاهدینو ورسره مقابله وه حتی د شاخ یو سیمه د چنار په نامه باندې ده پر دغه چنار باندې تقریبا سلو موټر سایکلانو د اربکیانو تعرض وکړي او کومنډو ځواک تعرض وکړ چې په نتیجه کې الله جل جلاله د اربکیان او کومنډو ټول د شکست سره مخ کړه او د کومنډو ځواک اسلحه د مجاهدینو په لاس کې دروسه هم پاته او حتی په خپل جسدونه د مجاهدینو په لاس کې څو ورځې پاته و چې بیا وروسته د مجاهدینو د خوا څخه دې ته اجازه ورکول سول هغه کمانډو ځواکونه یې نقل کړل نو په د جنگي سلسله کې هم د دې کم منفي اثر پر مجاهدینو باندې نه وو خو البته چون کې د دوستمه سره په زیات شمیر باندې ټانګانو سره و په سلهاو ټانګانو سره و په زرګونو اربکیانو سره و په ځینو سیمو کې مجاهدینو څه عقب نشینی کول د یو خاص حکمت په خاطر باندې چې د ولس خوږ رانسی یا د مجاهدینو خوږ رانسی نو ځینې سیمه سه پر شاتک کوي مجاهدینو خو هغه هم داسې و چې لله الحمد په هغه سیمو کې شامجین مجاهدینو پر شاتک ځینې کړي هم په هغه سیمو کې دی استقامت او دوام نه دی کړی خو کله چې به د دښمن مخ بلې سیمې ته سو هغه سیمه به بیرته د مجاهدینو کنټرول کې راتلل چې په هغه سلسله کې شاخ و خواجه کندو او د استانه بابا سیمه ده او دغه ډول د خواجه ګوهر سیمه ده دا سیمه کې دښمن رالی خو چې کله به د د مخ بلې خواته سو بیا به بیرته عاصمه د مجاهدینو لاس راتلل استانه بابا کې خو جریان تاسو ته معلوم دی په هغه سیمه کې کله چې دوستم راځي یو ورځ د بل ورځ بل ورځ استدای کوهستاناتو ته رسیږي مجاهدین بیا ټوله سیمه د استانې د هم نیسي او په هغه سیمه کې دي تقریبا د اتیاو په شاوخوا کې اربکیان پرې ایښي په هغو کې دولس کسان ژوندي ځي نور ټول د مجاهدینو په لاس باندې ختمیږي او سیمه ټوله فتح کیږي دی چې فاریاب سیمې ته راغلی دا خو هلته پرېږده چې یو سیمه چې د دښمن ته خپلو عسکرو ته ګټلي بلکې د ده د راتګ په خاطر باندې الله رب العالمین مجاهدینو ته د خپلو سیمو څخه ماسیوا نورې سیمې هم په لاس باندې ورکړي او تاسې د ده د راتګ په نتیجه کې اوسني نوي فتوحاتو مینې لله الحمد چې ولسوالۍ هم فتح سولې او ډېرې غټې سیمې د مجاهدینو لاس ته راغلي او امید الله جل جلاله ته لرو چې په نږدې وخت کې به انشاءالله تاسې واورئ چې الله رب العالمین به ډېرې غټې غټې او پراخه سیمې د مجاهدینو لاس ته نورې هم راولي حاجي مولوي صاحب ستاسو د حلقې د اړوندو ولایتونو د عمومي نظم په اړه که درنو اورېدونکو ته معلومات ورکړئ ښه به وي زموږ د مربوط ولایتو عمومي نظم لله الحمد ډیر برابر دی او ډیر ښه روان دی په ولایاتو کې چې کومې ادارې او کمیسیونونه فعالیت لري الحمدلله هغه فعالیتونه په ډېره ښه فضا کې سرته رسېږي. هلته که نظامي ولایتي کمیسون دی، که د قضا اداره ده، که اقتصادي کمیسون دی، که د تعلیم و تربیه کمیسون دی، که د موسساتو کمیسون دی، که د بندیانو کمیسون دی، که دعوت و ارشاد دی، که فرهنګي کمیسون دی او که نورې ادارې دي الحمدلله هم د خدمت زمینه ورته مساعده ده او هم یې خدمت ښه روان دی او هم یې لله الحمد خدمت ښه اثرات لري نظامی ولایتي کمیسون کراوا خو هغه په هر ولسوالي کې د ولسوالۍ په سطح باندې خپل ملګري لري خپل اداره لري چې د هغو په مسؤلیتونو کې دا راځي چې د مجاهدینو مابین کې خپل منځي که څه مشکلات راځي د هغو حل فصل کوي او یا د مجاهدینو الله دې نه کوي که داسې په اخلاقو کې څه کمزوري او یا غیر شرعي یو ګام ځینې اخیسته کېږي د هغو کنټرول هغه ته متوجه دي او یا داسې که چیرې د یو مجاهد څه د ولس په مقابل کې داسې یو حرکت کیږي چې ولس په زیریږي هغه ته متوجه دي نو دا فعالیت د نظامی کمیسون د نظامی ولایتي کمیسون د الحمدلله په سیمه کې ډیر فعال او ښه روان دی همدا ډول د قضا اداره چې موږ په خپل ولایاتو کې لرو لله الحمد د ابتدایي محکمې څخه بیا تر مرافعې پورې دا اداره هلته جوړه ده په هره ولسوالۍ کې قاضي لرو او په هره ولسوالۍ کې د قاضي سره مفتی په بغل کې سته او د ولایت په سطح باندې د مرافعې قاضي هلته وجود لري د مسلمانانو ډیر مشکلات او ډیر خپل منځي منازعات د دې قضاتو محترمو په کوشش او د دې په توجه باندې حل فصل کیږي او ډیر حل فصل سوي هم دي ولس حتی که وایي هغه مسلمانان چې د دشمن په ساحه کې اوسېږي د هغو هم کوشش دا چې کله یو مشکل ورته پیښ شي چې د مجاهدینو سیمې ته راسي او د مجاهدینو پر قاضي باندې د مجاهدینو په قضا باندې خپل مشکل حل کړي نو د قضا اداره هم چې ډیره مهمه ده هلته الحمدلله په ډیره اندازه باندې فعاله ده او زموږ هم ورسره ډیره همکاري ده ټولو مجاهدینو ته مو دا ویلي دي چې ستاسې د جهاد و ستاسې د کوشش و ستاسې د مقابلې لوی هدف همدا دی چې د الله جل جلاله دین د الله جل جلاله په مځکه کې نافذ سي احکام په مځکه کې نافذ سي د احکامو د نفاذ لاره چې د هغه د قضاتو لار ده دلته که څه جاري کېږي په مځکه کې د قضاتو په لاس به جاري کېږي نو موږ هم مجاهدینو ته توصیه دا یي چې تاسې به د قضا سره همکاري کوئ او قضات هم الله جل جلاله چې اجر ورکړي و خپل کار ته ښه متوجه دي همدا ډول د اقتصادي کمیسون چې کومه اداره ده الحمدلله په ولایتي سطح باندې هم فعاله ده ولایتي مسول هم لري په ولسوالیو کې هم مسولین لري او ډیره غټه غټه یې کړې مسلمانانو ته هم او د اسلامي امارت نظام ته هم په دې خاطر باندې چې هیڅ مجاهد هلته په سیمه کې نشي کولای چې په خپل سر باندې د چا څه عشر یا زکات واخي او یو مسلمان ته تکلیف ورکي بلکې یو ښه منظم ترتیب ورته جوړ دی د هغه ترتیب لمخې په ولسوالۍ کې چې کوم د اقتصادي کمیسیون اداره ده هغه کوشش کوي د مسلمانانو سره په ښه انسانیت په ښه اخلاقو او په ښه احترام باندې هغه د دې عشر زکات راجمع کوي بیا د اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کوي نو هغه سلسله هم الحمدلله ډیره ښه جوړه ده ولس هم ډیر راضي دي د مجاهدینو نظم هم د اقتصادي کمیسون په چوکاټ کې راغلی او هم مشکلات د مجاهدینو حل دي هم مشکلات د ولس د حل دي همدا ډول د تعلیم او تربیه کمیسون ته لنډه اشاره وکړو هغه ته هم اسلامي امارت توجه کړي په زموږ په مربوطه ولایاتو کې لله الحمد ډېرې مدارس فعالیت کوي او ډېر مکاتب د اسلامي امارت په چوکاټ کې فعالیت کوي خو بیا هم توجه مو انشاءالله ورته ستا چې د تعلیم و تربیه کارو کې نور هم شوالی او ترقي راسي نور هم برابري راسي دا ولس چې پر موږ باندې څه حق لري کوشش به کوو چې د ولس حق ادا کو د ولس یو عام مسلمانان دي یو بچان دي د عام مسلمانانو د پوهاوی د پاره اسلامی امارت د دعوت او ارشاد کمیسون لري چې د مسلمانانو پوهاوی کوي د علماو سره ملاقاتونه کوي د علماو اعتماد حاصلوي د علماو مشکلاتو ته توجه کوي او د مسلمانانو د بچانو د سالمې تربیه د پاره اسلامي امارت په خپل چوکاټ کې د تعلیم او تربیه کمیسون لري چې دا هغه هم فعالیتونه شدي خو بیا هم کوشش مو روان دی چې نور هم په فعالیتو کې ترقي او شوالی راسي همدا ډول د موسساتو کمیسون چې هلته په خپل سیمو کې لرو په ولایتي سطح باندې نماینده لري هغه پر ټولو ولسوالیو باندې ګرځي د ټولو ولسوالیو معلومات کوي او د دې کمیسون فعالیتونه هم الحمدلله ډیر ښه دي او ډیر ګټور دي د مسلمانانو ډیر مشکلات پکې حلیږي په دې خاطر باندې د کوپر خدا کوشش دی چې مسلمانان په خپل مابین کې سره وجنګي دا هر چاته معلومیږي چې د کوپر دومره مهرباني نه ده چې دی راځي زما اوستا په علاقه کې زما اوستا د مکتب او زما اوستا د پل او زما اوستا د سړک په غم کې دی او په داسې حال کې چې زموږ د دوري مختار په اصطلاح هم دا ده چې نصح المسلم کفر عندهم د دوی په عقیده کې د مسلمان سره ښه کول دا کفر دی بولي بیا څنګه راولاړېږي چې دا کافران زموږ سره دومره محبت او رحمت او شفقت لري چې مکتب مو دی را جوړوي او د شورا مرکز مو دی را جوړوي سړک مو دی را جوړوي او پلچک مو دی را جوړوي دلته دی خپل اغراض لري خپل مقاصد لري په مخ کې نو د دې لپاره چې په مسلمانانو کې دا د دې اغراض او د دې مقاصد نفوذ ونه کې مسلمانان په خپل مابین کې سره ونه ویشي او مسلمانان په خپل مابین کې په جګړه اخته نه کې اسلامي امارت په خپل چوکاټ کې د مؤسساتو کمیسون لري چې هغه هم دغه مشکلات کنټرول کړي خپل اصول شرایط لري پر هغه اصول شرایطو باندې به هلته ترتیب رواني هر مجاهد حق نه لري چې هغه د په موسساتو کې خبره کوي د موسساتو په کارو کار لري په هر ولسوالۍ کې مسول معلوم دی د ولایت په سطح باندې مسول معلوم دی همدا ډول د بندیانو کمیسون په ولایتي سطح باندې هم نماینده لري د ولسوالۍ په سطح باندې هم نماینده لري چې د خپلو بندیانو پوښتنه هم کوي او د دښمن بندیان چې د مجاهدینو په لاس کې د هغه هم پوښتنه کوي د هغه هم څارنه کوي فعالیت یې انشاءالله ښه دی توجه یې سته نور به هم کوشش کوو انشاءالله چې فعالیتونو کې ښه والی راسي همدا ډول د جلب جذب او ارشاد دعوت کمیسیون چې مخکې مو یاداوري وکړله د دې هم فعالیت الحمدلله ښه دی پر دښمن باندې دا بانه ولاړه ده چې طالبان یوازې او یوازې دا خلک دي چې خلک وژني زموږ نظریه او مفکوره هغه دنیا ته ښکاره سوې ده او زموږ چې کوم اصول دي د دغه کمیسون د لارې هر چا ته ښکاره دي چې موږ د خلکو د وژلو شوقیان نه یو زموږ د اسلام او د دین او د اسلامي نظام سره کار دی که دغه اسلامي نظام په مخ کې څوک راته درېږي بیا په دې باندې مجبور یو چې دغه مقابله وکړو هغه د مخه لري کو هغه د مخه یوس او که یو سړی زموږ لارې ته راځي او د اسلامي امارت نظام ته غاړه یږدي د هغه سره موږ مشکل نه لرو هغه زموږ ورور دی نو دا سلسله د دعوت مو هم روانه ده پر دشمن باندې او د خپل مسلمانانو د تربیه او د پوهاوی د پاره هم دعوت ارشاد الحمدلله فعال لرو د ولسوالۍ په سطح هم نمایندګان لري د ولایت په سطح باندې هم مسؤل وو معاونین لري فرهنګي کمیسیون هم الحمدلله چارې هلته ډېرې ښې روانې دي د ولایت په سطح هم نماینده لري د ولسوالۍ په سطح باندې هم نمایندګان شته چې هلته کله پیښه کیږي په هغه غړي باندې هغه معلومات مرکز ته ورکوي مرکز یې بیا دنیا ته رسوي د هغو هم فعالیتونه انشاءالله ډیر ښه دي نو نظم په مجموع کې الحمدلله ډیر ښه روان دی ادارې مو ډېرې ښه فعاله دي انشاءالله ورته متوجه یو نور به هم توجه ورته کوو د الله جل جلاله څخه به نور هم د ښووالي توفیق غواړو محترم مولوي صاحب ستاسو په اړوندو ولایتونو کې د افغان ولس بېلابېل عزتمن قومونه اوسېږي په دغو سیمو کې د اسلامي امارت د مجاهدینو او خلکو ترمنځ چلند څه ډول دی ایا د سیمې اوسېدونکو خپل ځان د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې لیدلی؟ ځکه اکثره کفري او منافقې کړۍ د اسلامي امارت د جوړښت او تشکیلاتو په اړه دا تبلیغات کوي چې امارت یوازې په یوه قوم پورې اړه لري. ستاسې د سوال د اولې برخې په جواب کې که ووایم چې د مجاهدینو چلند د ولس سره او د ولس چلند د مجاهدینو سره څنګه دی لله الحمد د مجاهدینو چلند د ولس سره هم ډیر ښه دی او د ولس چلند د مجاهدینو سره هم مثبت او ښه دی ولسی مسلمانان خو چې الله جل جلاله څه طاقت وس ورکړی دی هغه یې ټولو در مجاهدینو قربان کړی دی د دا ولس شکریه او قدردانی چې موږ هر څه کوشش وکړو شاید نیکو ادا ډېرې درنې درنې قربانۍ ورکړي دي ولس د مجاهدینو شپه هم د ولس پر کور باندې ده د مجاهدینو ډوډۍ هم پر ولس باندې ده او که دا ووایو چې د مجاهدینو سنګرونه هم د دې ولس په بچیانو باندې آباد دي زموږ په سنګر کې مجاهدین دا داسې نه دي چې د بل ملک راغلي خلک دي هم د دغه وطن د دغه علاقې د دغه ولس بچیان دي چې سنګرونه په آباد دي په سنګرو کې جنګیږي نو د ولس خو سل په سل کې د مجاهدینو سره همکاري ده او سل په سل کې یې قرباني ده که مالي همکاري ده هم یې کړې ده او که جاني همکاري ده هم یې کړې ده چې څه الله پاک ورکړي دي هغه ټول د مجاهد ټول د مجاهدینو په خدمت کې حاضر کړي او قربان کړي موږ د نږدې څخه سیمه لیدلې د نږدې څخه مو د هرې سیمې مسلمانان لیدلي هغه مسلمانان که ازبک دي که پښتانه دي که ترکمن دي که تاجک دي که عرب دي هر څوک چې دي د ټولو مسلمانانو د دغه سیمو د زموږ د مربوطه سیمو د مسلمانان چې مو لیدلي دي په هر لحاظ باندې چې همکاري ته ضرورت دی هغه همکاري د مجاهدینو سره کړې ده نو د ولس څخه مجاهدین خو ډیر راضي دي موږ ډیر ځنې راضي یو او د دې ډیر غټ احسان دی پر مجاهدینو باندې همدا ډول د مجاهدینو چلند د ولس سره ښه چلند دی مجاهدین د اسلامی امارت په چوکاټ کې یو نظم لري یو اداره لري هغه چې څه کوي هر څه یې تعقیبېږي هر څه یې څارل کېږي هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه پر ولس باندې یا ظلم وکړي یا د ولس سره بد اخلاقي وکړي نو زموږ خو مجاهدینو ته دا توصیه لکه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې حسن بصري رحمه الله ورته ویلي وه چې د مشر سره به داسې ګزاره کوې لکه د پلار سره د همزولي سره به داسې ګزاره یې لکه د ورور سره او د کشر سره به داسې ګزاره یې لکه د زوی سره زموږ هم خپل مجاهدینو ته دا توصیه ده د هر مشر خپل کشر مجاهد ته دا توصیه ده نو د دغه توصیو او د دا اصول په نتیجه کې زموږ د مجاهدینو هم اله الحمد خپل ولس سره ډیر ښه تعلق او ډیره ښه گزاره ده او که داسې ووایو چې که د ولس احسانات پر مجاهدینو باندې شته پر ولس باندې هم د مجاهدینو ډیر احسانات دي دا ځوانان چې قربانۍ ورکوي دا ستړیاوې پر ځانو باندې وړي دا د دنیا خواهشات یې ټول پرې ایښي تاسې وګورئ نننۍ دنیا د ځوانانو سره ډیر درانه درانه فکرونه ورسره یي څوک خارج د سفر فکر لري څوک د طیارې فکر لري څوک د ښه بلډینګ فکر لري او خلک کوشش کوي چې قسم قسم پیشن باندې ځان راښکاره کړي زموږ قدرمن مجاهدین که تاسو لیدلی سنگرو کې یوازې او یوازې د جهاد او د شهادت او د جنت دا فکر ور سره یو تاسو پیغاماتو کې د دې فدایان مبارکانو اوریدلی چې یو پیغام هم دای چې زکه قرباني ورکوم چې د ظالمانو زموږ د ولس سره ظلم کړی دی د خپل مظلوم ولس انتقام بزنی اخم د خپل سپینجری پلار او د خپل سپین سری مور انتقام به ځنې اخم په دغه جذبه باندې د دې مجاهدینو جهاد دی د دې قربانۍ هم د دې ولس د حفاظت او د ولس د عقیدې د ساتلو لپاره دي نو الحمدلله د ولس او د مجاهدینو مابین کې کاملا تفاهم دی کاملا محبت دی ولس د مجاهدینو سره محبت لري مجاهدین د ولس سره محبت لري داسې منفي شی په مابین کې نسته تیر دوران کې خدا سی و د کاپیرانو تبلیغات و په زاړه امارت کې چې مجاهدین د شمال طرف ته تللی و ځینې کسان په دې سوی تفاهم کې راغلی و چې دا طالبان څوک چې دا به یوازې دا به زموږ سره څنګه چلند کوي او دا به پر موږ باندې ظلم کوي په یوه نظریه او په بله نظریه باندې د خلکو فکرونه اړولي وه خلک یې د مجاهدینو مقابل کې راپاسولي وه لیکن اوس ولس پوره حقایق درکړي په دې باندې سر خلاصېږي چې دا اسلامي امارت د کم مقصد د پاره جنګیږي د کم مقصد د پاره قرباني یو لنډه واقعیا کوم چې دا اوس پروژه کې مجاهدینو پر یو سیمه باندې عملیات وکړل هغه داسې د غره په سر کې یو کلی و، په دا کلي کې اربکیان وه، نو اربکیانو دا خلکو ته ویلي وه، په زوره باندې یې پسه په حلال کړی و، ډوډۍ یې په تیاره کړې وه، خو مجاهدینو چې تعرض پر وکړ اربکیان وتښتېدله، بیا هغه اشپزي چې د اربکیانو دپاره سوې وه هغه مجاهدینو ته پاته سوه، نو د ولس مسلمانانو ډېر په خوشحالي او ډیر په پراخه تندی باندې ویل چې لله الحمد په موږ خدا شی پخ کړی یو په زور د اربکیانو را باندې پخ کړی وو اوس ډیر خوشاله سو چې زموږ شی زموږ ډوډۍ زموږ قرباني زموږ پسه هغه نن مجاهدین خوري نو ډیر په خوشحالي او په خندا باندې دا سره اړه د مجاهدینو مخ ته پیښ کړل ډېر د مجاهدینو څخه راضي وه او ډېر په دې انفاق باندې خوښ وه نو اوس د ولس سر خلاص شوی دی په دې پوهېږي چې دا مجاهدین څوک دي د څه هدف دپاره جنګېږي اوسنۍ وضع د شمال چې ده د پخوا په پرتله الحمدلله ډېره ښه ده ولس یې ټول مجاهد دی ټول د اسلامي امارت په حمایي او همکارۍ کې ولاړ دی او ټول ولس د شمال چې دی چې د اسلامي امارت پر کومو سیمو باندې واکمني ده په خپل اختیار باندې د نوي امیر المؤمنین سره بیعت کړی او داغه په امارت باندې قائل دي او داغه په اطاعت کې اعلان کړي ستاسو د سوال دوهم جز ته کراسمه چې زموږ ولس د اسلامی امارت په تشکیلاتو کې خپل ځان لیدلی کنه په دې اړه کوم چې یپلا خو د اسلامی امارت اصل بنیاد هغه د الله جل جلاله کتاب دی د اسلامی امارت چې کوم نظام جوړ دی هغه د رب العالمین پر کتاب باندې جوړ دی نو د الله جل جلاله کتاب خو تور سپین ته پارسی او پښتو او ازبک ته دې ته نظر نه دی کړی او انما المؤمنون اخوه ټول مؤمنان یې ورونه بللي د اسلامي امارت هم دغه نظریه او دغه مفکوره ده ازبک و پښتون و تاجک و ترکمن و عرب دا فرق نه پر لري یوازې خدمت و دیانت و تقوا ته توجه ده چې څوک د اسلام لپاره خدمت کوي هغه سړی به په دې نظام کې داخلي په دې نظام کې به کار کوي دا د اسلامي امارت نظریه او مفکوره ده لکه څنګه چې یو شاعر وایي وای هزار خیش کی بیگانه از خدا باشد فدای یک تنی بیگانه کی آشنا باشد زر دوستان چې د خدای سره به تعلق یې تر هغه یو بیگانه چې قرباني شي د الله سره آشنایی لري څوک د خدای سره رابطه لري د رب العالمین سره تعلق یې بس هغه زموږ ورور دی د دې نظام یو فرد دی لکه څنګه چې د علی قدر امیر المؤمنین په پیغاماتو کې دا شی بار بار راتلی چې د دې وطن هر وګړی د خدمت حق لري چې په دې نظام کې خدمت وکړي عربو عجمو پښتونو پارسی وو دا سلسله مطرح نه ده نو دغه شی چې دا د اسلامي امارت پیغام دی دغه شی ان شاء الله په عمل کې هم وجود لري او لکه څنګه چې د بدر په غزوه کې صحابي مبارک خپل ورور د کافرانو په سب کې ویني او بیا د مسلمانانو په لاس باندې بندي دی دا بندي ورور چې کله هغه خپل مجاهد ورور ولیدي خوشاله سو چې وس به مې راخلاص کی هغه چرالی صحابه کرامو ته ویل چې د زما د ورور سره ډېری پیسې واخی دا ډېری پیسې لري په دې ډېر ځنی واخی اکاپیر ورور ته وکته ول ته زما ورور نه ول نه ستا زه ستا ورور نه یم زه د دغه مجاهدینو صحابه کرام ورور یم نو هغه اسلامي اخوت ته پر هغه نسبي اخوت باندې ترجیح ورکړله نو موږ هم د اسلامي امارت سلسله او نظام داسې روان دی دا شان پکې مطرح نه دي چې ازبک دی پښتون دی پارسی ده دا سوی دی چې دې ته ضرورت نشته چې د نور سیمو مجاهدینو هلته هلته خدمت وکړي د نور سیمو مجاهدین هلته ورسي په خپل د همغې سیمې مجاهدینو باندې هغه سیمه آباده ده د دشمن مقابله کوي او موږ په خپلو تشکیلاتو کې د ولایت په سطح باندې هم ازبکان ورونه لرو د ولایتي کمیسون په سطح باندې تاجک ورونه لرو او ترکمن ورونه لرو پښتانه ورونه لرو دا ټول هر قوم چې دی هغه په تشکیلاتو کې الحمدلله را سره داخل دی او د هغه ولس وسل په سل کې په دې اعتماد راغلی دی چې دا نظام تر یو قوم پرې نه دی تړلی دا د مسلمانانو نظام دی چې څوک مسلمان د خدای د دین خادم هغه په دې نظام کې د خدمت حق لري د دې ولس په دې باندې سر خلاص دی د دشمن د تبلیغاتو سره ان شاء الله نه متاثره دي او نه به متاثره شي ځکه موږ په عمل کې داسې یو څه نه کوو چې خلک متاثر شي او یو شی چې په آخر کې ویل غواړم هغه دا دی چې دا جهادي مقدسه فریضه چې ده د عامو مجاهدینو څخه او د ولس سمې دا غوښتنه ده چې دا جهادي سلسله به تر هغه وخته پر مخ بیا یو تر څو چې رب العالمین د دې کفري نظام د دې کفر ملا ماتوي نو که دشمن کال را سره جنگیږي موږ باید دوه کاله مقاومت ولرو او که دشمن دوه کاله جنگیږي موږ کې باید د درو کالو مقاومت که دشمن په یخو په ګرمي او په خوږو په دې خوا نه بدی موږ لس وارې نه بدو دا سلسله د مقاومت باید جاری همدا ډول د ولس سم دا غوښتنه ده چې تاسو څوارلس کاله د کوپر د شکست لپاره قرباني ورکړې ده په هر ډګر کې خپلې قربانۍ ته به دوام ورکوي تر هغه وخته پورې چې تر څو مقصد ته رسیږو او زموږ ولس ټول مجاهد ولس دی یوازې موږ هغه څوک مجاهد نه بولو چې هغه توپک یې په لاس کې د کفر مقابله کوي د مجموع الانهور دا عبارت دی الجهاد و الاجتهاد فی تقویه دین جهاد د دین په تقویه کې کوشش کول دا جهاد دی نو کو توپک په لاس کې لري دا مجاهد دی که مجاهد ته ډوډۍ ورکړي دا مجاهد دی که مجاهد ته شپه ورکړي دا مجاهد دی که د مجاهد څخه په ژبه باندې دفاع کوي دا مجاهد دی او که مجاهد ته په اخلاص باندې دعا کوي دا مجاهد دی نو کوشش مو باید دای چې د نظام د بقاو د قیام دپاره د کفر د شکست دپاره خپل وس چې الله پاک را کړی په هر سلسله کې چې خدمت کولای سو هغه خدمت ته باید دوام ورکو تر څو چې د کفر ملا ماته سي او الله پاک په افغانستان کې اسلامي نظام قائم کړي الله رب العالمین دې موږ تاسو ته دنیا او آخرت کې خیر را پیښ کړي الله رب العالمین دې د صحیح جهاد وو د صحیح مبارزه د دشمن په مقابل کې توفیق را نصیب کړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته